اوس دا غین اورستو دا شپږم باب د دې رانه شروع کیږي پاغه کې به اول قران طرف ته ترغیب ورکي نو خلاصه د قران ذکر کوي چې د قران خلاصه صدا بیا دا غینه پس بیا به وته وی چې ګوره دا قران عهد دی وعده ده نو دا وعده پوره کوي نو د وعده پوره کول د پاره با سکی مختلف تعبیرات هغه راوړي او درته وای چې وعده ما ماتوي نو بار بار به تاکید د دې خبره کوي په پینزو تاکیدات سره به دا وعده سکی هغه به کله کوي مینس کې به جوابونه د سوالونو هغه به مرাজি جوابونه د سوالونو بم پکې کیږي ها دا به رسیږي تقریبا دا تعبیرات چې پوره کیږي دا به ورسیږي هغه تر دغه پورې ښا تر یو سلطم آیات پورې صحیح شو تر یو سل او اتم نهم آیات پورې به ورسیږي بیا دا غینه پس بشارت ده چې بشارت ورکی دا غین ورستو بیا تخویف شروع شي چې تخویف شروع شي اخروی تخویف ورکی نو دا غین پس بیا دنیوي تخویف مکی والا ته ورکی چې ورکی نو دا غین ورستو بیا دغه شروع شي ښا بیا به تسلی ورکی چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وګورئ تاسو څنګه قران خلاصه ده چې قران کریم کې چې کم بیان کیږي یا د حقوق الله سره متعلقي یا د حقوق العباد سره متعلقي د بندګانو حقوق سره یا د الله حقوق سره نو ګوره دا چې کم د الله حقوق سره دي نو پاره کې عدل دی او دغه رنګ احسان دی هغه باندې امر کوي او بیا چې کم د مخلوق حقوق سره دي نو هغه ایتاء ذل قربا صحیح شو بیا دغه شانتی په دې دواړو کې د الله په حقوقو کې چې د مخلوق په حقوقو کې بیا دوه قسمه یو اوامر چې الله حکم کړی دا وکي یو نواهی چې الله وای دا مکوي نو هغه کې بیا دوه قسمه جوړیږي بیا یو چې کوم دنو لازمی ګناونه دي مکوي او یو متعددی په حقوق العباد کې یو د الله په حقوقو کې نه فحشا او منکر دي او یو د مخلوق په حقوق کې نغه سره هغه بغي ده نو دا دواړه طرف ته په حقوق الله کې اوامر ذکر کړي په حقوق الله کې نواهی ذکر کړي په حقوق العباد کې اوامر ذکر کړي په حقوق العباد کې نواهی ذکر کړي او دا ټول چې بیا راجمه کې نو دا د خلاصه جوړ شي اجمع آیتن ها هغه دا کې راځي کنه اجمع آیتن لهذه الامه خيرهم وشرهم دا د دې امت د خیر او شر د پاره د ټولو نه جامع آیات وې سره هغه دا دی او د دې وجه نه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه دا آیات پس کې وګرځولو دا آیات په خطبه کې وایي خطبه کې بوایي عثمان ابن مزعون وایي کله چې دا آیات ما واوریدو نو زما زړه ته د ایمان مینه وغورځیدا او زما زړه ته د هر خیر د هر امر د الله تعالی مینه وغورځیدا او د هر نهی نه سره لا بغض راغی سره من نفرت راغی دا آیات دا خلاصه ده ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله تعالی حکم کوي بالعدل په انصاف سره انصاف سره توحید دی ځکه ظلم تو شرک ته کنه ان الشرک لظلم عظیم نو اگر اغل انداغه مقابل کې عدل څه شي دغه توحید دی چې لکه تا چې لکه تی چې ویني کته دا څه نشي کولای نو دومره خو کولای شي چې دا وای چې الله می ویني نو دا ته عبادت او احسان دغه دی احسان چې کوم دی نو په خي طریقې سره دعوت کول دا الله تعالی دین طرف ته وجادلهم بالتي هي احسن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نو هغه پکې راځي خجی و ایتا اذ القربا دا دغه شو حقوق الله شو فحشا هغه ګناه ته وای چې په عقل او عرف په عقل عرف او شریعت درې واړو کې بد ګڼل کیږي او منکر هغه وی چې د شریعت نه تاسو معلوم شوی چې هغه دا کار خو بد دی مخکې ته پته نه و په عقل کې د بد نه راتلو نو دغه څه دي دغه ته منکر ویل کیږي دا دواړه په حقوق الله کې شو بیا ول بغي بغي ظلم دی دا په حقوق العباد کې شو نو امر په حقوق الله کې مراغه په حقوق العباد کې مراغه نهي په حقوق الله کې مراله په حقوق العباد کې مراله اوس وی یعذکم لعلکم تذکرون یعذکم نصیحت کوي الله تاسو تا په دغه امور باندې لعلکم تذکرون دې پارته تاسو نصیحت واخلئ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم اوس د تماوی دی ته نوم د سور کوي دغه شپږ امور سو امور ته ذکر کړل عدل دی احسان دی ایتاء ذل قربا شپږ دی کنه فحشا منکر بغی نه منع کول نو دا شپږ امور چې دی اوس په دې شپږو امور ته نوم د عهد ورکړي د سنوم ته ورکړي عهد چې دا د الله وعده ده اوس چې د الله وعده رن دا وعده پوره کوي او ماته وایي ما دا غي لپاره به تاکیدات راوړي نو اول تاکید ماته سي پنځه تاکیدات کوي اول واوفو بعهد الله پوره کوي وعده د الله تعالی اذا عهدتم چې کله تاسو دا وعده کوي چې وعده کوي نو دا وعده پوره کوي بیا بیا ماته وایي ما پوښوي یا تاسو دا اذا عهدتم زکه چې تاسو وعده کړی د الله سره یند دا خود بندگان وعده کې په بیا دا معنی کې اذا عهدتم کله چې تاسو وعده کوي چې کله د الله وعده ته مراد شي دغه احکام ته مراد شي نو کله چې تاسو وعده کړی دا نو بیا له هدا پوره کوي ولا تنقض الايمان بعد توکیدها او مما ته وی قسمون خپل اوس وعده ته نوم د قسم ورکړه ځکه چې په وعده کې کړه د الله نوم واغستې شي نو قسمون مما ته وی بعد توکیدها پس د مضبوطولو دا غینا وقد جعلتم الله او یقینا ګرځول دی الله تعالی تاسو علیکم پدا علیکم پخپل ځانونو باندې کفیلن ذمہوار الله دې پخپل ځان ذمہوار جوړ کړو چې الله گواه دی او الله ذمہوار دی چې زبا دا کار کوم او اوس نه کې دا کار مکوي ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله تعالی پوهه دې پاغه سبان چې تاسو کوي اوس دویم تاکید ښا ولا تکونو کلتی او مکه گئی تاسو پشان دا غخذه نقدت غزلها چې مات کړیو ها چې ماتای هغه خدا مات کړیو سپنسی خپل سپنسی پیدا نه تاسو سپنسی غختلی سپنسی هغه دغه ته وای کنه هغه شی هغه تار ته نه جوړی هغه وړی غوندې هغه ته بیا موږ سوې سپنسی وته وای داغه نه بیا هغه تار جوړ کی نو هغه تار به څکو هغه به جوړ ک بیا به مات ک من بعد قوتن پس د کلکوالی دا غینا چې هغه وخت پاخه جوړ شو ان کاسن ټوکړي ټوکړي وکړل بیا دا نه معلومیږي دا یو خزا وا خو چې او تا دغه لیکلي مفسرینم چې دا یو خزا وا پوه شوي او هغه به دغه کار کولو پوه شو موږ ته جولاګان وای تاسو ته سوای خدای خبر هغه دغه وجولاګان وا او هغه به دا تارونه جوړل لیوانه وا نو سهار نه بشورو او ماسپخینه پورې به تارونه جوړ کړل د ماسپخین نه پس به تکینه استنه به ټول مات کړل ټوکړي ټوکړي وکړل الله وی تاسو د قسم د ماتوي د قسمونه ځان نه هغه د لیوانې خزه غونته جوړ کړی دي چې د هغه غونته د الله سره موعدي کړی دي بیا په عمل نه کوي نو دا وعده ماتول داسې دي لکه هغه خزه چې هغه دغه مات کړیو تتخذون ايمانکم دخلا بینکم تاسو جوړوي قسمونه خپل دخلا دخلا نشانه بینکم فخپل میانس کې اے اسم نشانه جوړ کړی او قسمونه خوري بس قسم په الله او قسم په الله په تجارت کې خوري په بل څه کې خوري د څه د پاره خوري ان تکون امه هي اربع من امه دې د پاره چې شی وډله هي اربع هغه ډېر ګټه والا ډېر مال والا شي من امه د بلنا اے د ځان د بل نه مخکې کول د پاره تاسو کې تر دروغ قسمونه خوري الله وای انما یبلوکم الله به یقینا الله تعالی امتحان کوي تاسو به پدا قسم سرا یا انما یبلوکم الله به یقینا الله تعالی راخ کار کوي حقیقت تاسو پدې سرا ولا یبینن لکم او الله به بیان کی تاسو تخکارا به کی تاسو ته یوم القیامت فورت د قیامت ما اغسو کنتم چې وای تاسو پی پای کې تختلفون چې اختلاف مکو دغه به الله وای تعالی ما په احکاماتو کې اختلاف کړی دی فورت د قیامت تر ته پته ولګي ولو شاء الله لجعلکم امه واحده اوس دا ذکر د مشیت د الله تعالی کوي او جواب د سوال لې چې خنو الله تعالی ته مو بچ کا الله وای نه مشیت زما دغه د تکوینی خو چې بس تاسو تقسیم ساتم پوه شو کنه مشیت تشریعی می دار قانون نه تر علی ګل دې چې لکه وی معنی کړنه تاسو یو معنی یو بچی ولو شاء الله ک الله غفتوی لجعلکم نخامخا ګرځول به وای تاسو امه واحده دلیوا خو الله وی زور نکوم نه نه په زور باندې سو دا پچانه منم ولکن یضل من یشاء لیکن گمراه کوي هغه څوک چې را دیو شي و یهدی من یشاء هدایت کوي هغه چاته چې را دیو شي ولا تسالون خامخا پختنه به کول شي تاسو نه عما دا عملون مبارک کنتم چې وای تاسو فی پای کې تختلفون چې اختلاف تام کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کولو ولا تتخذوا ایمانکم دخلا اسلام نه بپیوزي کفر ته بلار شي مکه ودا بيدایا چې دا خپل قسم باندې نټینګيږي او قسم دې سکه ماته نو دغه شانته به ایمان او د دین نمبل ورځ وته فت وتذوق السوء او وبسکی تاسو السوء عذاب بما صددت من سبیل الله په سبب د دې چې تاسو بنشي وي د لارې د الله نه ولکم عذاب عظیم او خاص تاسو د پاره عذاب لوی دی بل تاکید ها دریم تاکید د سره پاره د دغه وعده د پاره ولا تشترو بیا سلورم دی ولا تشترو بیا الله او ما ماخلی په وعده د الله تعالی باندې سمنن قلیلا مال لګو الله وی دغه وعده دغه احکام زما اومنه او دا سه مکه او چې تا په روپو باندې عدل پرېخی پروپو د احسان پرېخی پروپو چې کم دنه ته څه کې فحشا کې پروپو باندې ته ظلم کې نو دا کار مکه وي دا خو ته وعده ماته نو دا بل تاکید راغی وسمنن قلیلا انما عند الله یقینا هغه چې د الله سره کم ثواب دی هو خیر لکم هغه بهتر دی تاسو د پاره د غروپونه ان کنتم تعلمون که چرتا سو پویدون کیي ولې د الله سره چې کم شی دی هغه بهتره ولې دی الله وې ځکه ما عندکم ينفذو هغه چې تاسو سره دی هغه فنا کیدون کې دی هغه فنا کیږي و ما عند الله او کم چې د الله سره دی باقی نه همیشه دی نو کم شي چې همیشه یغه غوري نو ذکر الله غور دی ولنجزین الذین صبروا او خامخ الله وي موږ بدل ورکو کسان ته چې صبر کړي دي بدله کې بور کو اجرهم اجر دا غوي به احسن ما کانوا یعملون په خيسته هغه سره کانوا یعملون چې دوی عمل کوونکي خيسته سره احسن ما تاسو ویلو هغه واجب فرایض مستحبات پورې او چې کم حسن دی هغه مباح دي نو په حسن باندې ثواب نشته لري په احسن باندې شته لري ځکه چې احسن څه دي هغه فرایض واجبات مسنو سنت او مستحبات دي ما ها من عمل صالحا من ذکر اوس وای چې ښا دا اجرونه در کوم او تاسو وادي ما ماته وای چې سو کوم یو هغه ته ور کوم خو شرط تکي دا چې مؤمن وي من عمل صالحا څوک چې عملو کې موافق د شریعت من ذکرن کاغه سړی وي او انسا یا خذوی او هو مؤمنن خو په داسې حال کې چې د مسلمان وي عقیده وی صحیح وی که عقیده صحیح نو بیا نه کیږي فلنحینه حیاتا طیبه نو خامخا ور بکوم دوی ته ژوند حیاتا طیبه ژوند مزیدار مزیدار خوندور ژوند بوته ملاوي شي څنګه خوندور ژوند دی دا نه چې کنه دی بیا په جازونو کې ګرځي خامخه خوندور ژوند دار اطمینان به ورته وي پوه شو کنه دی به د اطمینان ژوند تیری د سره به مطلب دا چې دا د دنیا دو رقم نه وي او الله تعالی طرف ته متوجي کم ژوند تیراغه خوشاله دی کم مرګ تیراغه خوشاله دی بیا داسې ژوند چې کوم دنو هغه راشي په دنیا کې یا فلنحینه حیاتا طیبه په آخرت کې به مزیدار ژوند ورکو حسن بصری وای پوښوي وای چې لا طیب الا فی حیات الاخره دا خوان نشته مگر د اخرت په ژوند کې دی نو هغه ته مراد دی ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدل بور کومګه دوی ته اجرهم اجر د دوی به احسن ما کانوا یعملون په خسته د هغه چې دوی عمل کولو او درته وای ګوره په دایره تسوکو دا ترغیب چې دا وعده امنه وادي مما توا الله د ترکمه وادي کړي په دې باندې ټینګ شه اوس د توي چې خپ وادو خو ټینګيږي کنه خو د وادو د ټینګېدو د پاره کوم کتاب دی دا قران دی نه دا قران وایا خو د دې قران چې کله ته په دې کې وادي وای او وادو باندې عمل کې نو شیطان بری وته نه پریدي نو چې شیطان دې نه پریدي نو دا غیر پاره څه کوي د الله باندې الله باندې پناه غواړه د دې شیطان نه فاذا قرات القرآن نو کله چې تلول قرآن فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلی شوی نه انه یقینا دا شیطان چې لیس له سلطان نشته د لره زور اے د زور نشته دی علی الذین پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړي وعلى ربهم يتوکلون او یقینا او دې هغه پر خپل باندې ځان سپاري نو په زور تانه شي کافر کول شیطان خو کتا کې خپل ګډوډي نه وا خپل د عقیده خراب نه وا او سر پسې وای انما سلطانه یقینا وسو زور د شیطان چې ده علی الذین پاکستان باندې ده یتولونه چې څوک دوستی کوي د شیطان سره والذین واکسان سره هم به مشرکون چې هغه د الله سره شرک کوي یا به ضمیر وای شیطان تراجه ده نو په سبب د شیطان باندې شرک کوونکې دي نو په مشرک باندې د شیطان زور چلیږي او په د شیطان سره چې څوک دوستانه کوي پاغه زور چلیږي اوس جواب د سوال دوی سوالو کوي نه قران خو سره مونږ نه منو پوه شئ ولی ته چې کوم د ځان نه کتاب دی جوړ کړی دی مونږ ته واچ دا قران دی څنګه مې ځان نه جوړ کړی دی ویتنن یو آیات وای سبا داغه مقابله کې بل آیات وای تواچ هغه منسوخ شو نو دا خبرې څه دي دا د دروغ دي الله داغه جواب ورکړي و اذا بدلنا آیه او کله چې مونږ بدل کو یو آیت مکان آیت فزاید بل آیت باندې یو منسوخ شي بل حکم راشي والله اعلم بما ينزل الله خپوه دې پاغه سبانه چې نازل یې پرونه څه نازل کړیو هغه بس ضرورت الله ته پته ده نن چې هغه لری کړو بلې څه نازل کړ نو دا هغه خپل ضرورت په خپل ځای باندې نو قالو دی وای انما انت مفتر یقینا ته ځان نه دروغ جوړونکې بل اکثرهم لا يعلمون الله وی بلکې ډیر د دوی نه نه پويږي دا دوی د ناپوهي د وجنه دا خبره کوي قل ورته وای نزله یقینا دا قران نازل کړي دي روح القدس روح القدس وکته هغه روح پاک جبريل یمین دی جبريل یمین دا قران راوړي دي جبريل یمین مکی والا پیجندو نو دا ورته جواب ورکړي چې وو دا جبريل یمین نه وړي جبريل یمین ته خو تاسو مرشتونه وای نو دا هغه راوړي دي مې رب دې کاده طرف درپستانه بالحق چې مشتمل دی پرشتیا او باندې پدې کې رشتیا دی یا د پاره ل اظهار الحق د حق د ظاهرولو د پاره دی ليثبت الذين امنوا قران راغله سره پاره دی پاره چې کلک یا کسان چې ایمان راوړل دي وهدن او هدایت دی او بشرا او زیر دی للمسلمین د پاره د مسلمانانو څوک چې د قران احکام مني هغه د پاره د زیر دی ولقد نعلم انهم يقولون دی په قران بل اعتراض وکړو وی نه مړ دا قران چې دی دا وی پلانی ځای کې د بنو مغیره یو غلامو نصرانی او عیسائی وی دا هغه غلام د تخی او د داغه نزد کی وی دا بیا راځي مونږ ته وی الله دا غي جواب کوي ولقد نعلم الله وی قسم دی یقینا مونږ خپویګو انهم یقولون چې دا مشرکان وی انما يعلمه بشر یقینا خیلی قران لره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر یو سړی الله وی عجیب خبره ده لسان الذي يلحدون الیه جبه د هغه سړی چې دوی ورته نسبت کوي اعجمی نو هغه څه دی هغه عجمی دی و هذا لسان عربی مبین او دا قران چې دی نو جبه عربی دا مبین ظاهرا اے قران په عربی کې دی او کم غلام چې دوی یاد هغه څه هغه عجمی دی نو جبه خبره دار لا دمر فصیح او بلیغ کلام هغه څنګه جوړ کړ چې د تیراوړو د ته خو له بیا د چې کوم دنو را منتقل کو خلکو ته عجیب خبره کوي غلط خبره باطل خبره د بل جبه کې دومره فصیح خبره سره کولی شي دومره فصیح کلام سره جوړول شي نشي جوړول چې دا د ټولو کلامونو د عربو نه زیات فصیح ته چې هغه ټول مقابله نشي کولی نو عرب دې مقابله نشي کولی او جوړي دې عجم دا عجیب خبره دا ډیره غلطه خبره ده نو تو ورته وای انما یفتر الکذب یقینا جوړی خو دروغ الذین آکسان لا یؤمنون بیاات الله چې د الله په آیاتونو باندې یقین نه لري ایمان نه لري نو زه خو د الله په آیاتونو یقین او ایمان لرم زه به ولې دروغ جوړوم پوه شوې و اولایک دغه کسان مشرکان چې دي هم الکاذبون دوی په خپل دروغ جن دي په خپل دروغ دي او دروغ وای نو بل ته وي ته دروغ وای اوس چې دا میانس کې ورته وي اول نه تعبیرات را روانو چې ګوري د الله وعده اول د وعدي امور ذکر کړل شپږ بیا د توي په دی وعده کلک شي نو سلور تعبیرات سره تاکید ورکو چې کلک شي مکه وای داسه مکه وای داسه مکه وای داسه مکه وای اوس درته پنځم تعبیر راغی چې ګوره په دی وعده کلک شه ولې کله دی وعدو نه ورست شي نو مرتد بشي سبا شي مرتد بشي کافر بشي او د ارتداد او د کفر بیا ډیر لوی نقصانات چې وغد الله تر طرف نه اجازه نشته دي من کفر بالله هغه څوک چې کفر کوي په الله باندې من بعد ایمانه پس د ایمان راوړل داغه نه په الله باندې په الله ایمان راوړل دی بیا رست ته کفر وکړو د الله نه انکار وکړو نو الله وای دا سړی څنګه دی نو د دې سړی رستو دا من د من جزا رستو راځي فعليهم غضب من الله په دې باندې د الله سره غضب دی په دې مینس کې ورته وای ها که یو سړی کو فرق کار کړو د صد وجنه د وجه د اکراه نه نو بیا خیر دی الا من اکره وقلبه لیکن هغه سړی الا من اکره مگر هغه څوک چې پاغه باندې زور وکړي شو اکراه مې ته ویلی وکما اکراه معتبر ده اکراه ملجئ معتبر ده غیر ملجئ اکراه ته اعتبار نشته چې سړی ته ته بلا سجت کې چې وامه دي ګوره کافر شه او هغه بس وایي چې خاصه دې زکه کافر شه منا واسي تیار ناشتي ورته نصریا کفر چې کیږي او اجازه چې ملاویږي په خلی باندې فقط د کفر نو هغه څه دی هغه په اکراه ملجئ کې دی هغه سړی چې هغه وس لري چې طاقت لري پوه شوې او هغه بیا تا ته دمکی درکې د قتلولو ته د ځان نه په دفاع قدرت نه لري او د تیغ تلارم در سره ني نو دکې ته اقرای ملجئ وي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د دې سړی چې وي بیا هغه مطمئن وي تسل وي په ایمان باندې زړه په ایمان باندې مطمئن دی خو په خلی باندې هغه ته یو دغه کی ولکن من شرح بالکفر لیکن هغه څوک چې سینې کولا بالکفر صدرن چې کولاو شي سینه دا غ په کفر باندې دا صدرن تمیز ده او پایقت کې فاعل ده نو دا څه ده ولکن من شرح صدره بالکفر لیکن هغه څوک چې دا غ سینه کولاو شي په کفر باندې فعليهم غضب من الله نو پاغي باندې غضب دی لوی غضب در طرف د الله نه ولهم عذاب عظیم او خاص داوی لپاره عذاب لوی دی ولی دا کافر کیږي ولی وای دا د دنیا په وجا ذالک الله وای دا زکا دا کفر چې دی کوي به انه مستحب الحیات الدنیا زکا چې دی غوړه کړی دی ژوند دنیوي علی الاخرته په اخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرین او یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته مرتد سړی ته الله بیا هدایت نه کوي مطلب دا چې ترسو پورې دی په دنیا باندې او په خپل کفر باندې ولاړی اوس یو ځای کې داسې فتنه رااله چې تار دی وعدونه اړیو سکه در باندې کفر در باندې کوي ارتداد در باندې کوي نو ته دا غزا نه هجرت وکي نو الله بشارت ورکي ثم ان ربک بیا یقینا رفتا للذین کسان تهاجروا چې هجرت وکي دا هجرت ال الحبشه شوو من بعد ما فتنو پس داغینا چې په دوی باندې من بعد ما فتنو پس داغینا چې دوی باندې امتحانونه ازمیختونه پیښیو مصیبتونو کې مبتلا کړی شیو ثم جاهدوا وصبروا بیا دوی جهاد وکي او صبر وکي نو ان ربک یقینا رفتا چې دې من بعدها پس دې هجرت او جهاد نه لغفور الرحیم بخون کې مهربان دې یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون اوس تکي اوس ورته وای په کوم اورت باندې به الله وبخي او دا تخویف ته منکرین وتا په هغه اورت باندې چې رابش هر یو نفس تجادلو جګړه بکئی دفاع بکئی عن نفسها د خپل ځان نه اے د خپل ځان نه بدلایل وای خبرې بکئی الله تعالی نه باندې معنی بکئی خو الله وای دا نه قبليږي وتوفا کل نفس پورا باور کړی شي هر یو نفس ته ما جزاء او ما جزاء د هغه عاملت چې د کړي دی وهم لا یظلمون په دوی باندې ظلم نشي کوله ظلم به نه کیږي خو البته د خپل عمل جزاء به پورا اخلي او د مکی والا او ته د عذاب غدم کی ورکی پاول کراغلی عطا امر الله د الله عذاب راغی اوس هغه عذاب سره غداره وضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال قريهن دا خار او دا کلی کانت امنتن چې وغه کلی خپامن باندې مطمئنتن او پسو اوسیدون کی داغه په تسلیو خوشاله او مطمئنتن خوشاله په خپل کلی کې یاتی ها رزقها راتلو بدی کلی تا رزق د دې کلی رغدن وافرا کلا واسع من کل مکان د هر طرفنا نو دا وی مکه و بازی وی بازی وی نه دا مثال د سبا والا و ده خو دواړه دغه کیږي فکفرت بانعم الله نو کفر وکړو انکار ناشکری وکړه په نعمتونو د الله تعالی باندې نو فاذاق الله لباس الجوع وسکول الله تعالی دغه کلی تا لباس د لوګي لوګي پراوستا قحط پراوستو ها دوی باندې قحط راغی کنه نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف یا الله په دوی داسې کلونه راولي لکه چې کلونه راغلي په یوسف علیه د یوسف علیه السلام په واقع په مصر باندې د مصر غونه قحط پراولي الله تعالی په قحط راوستو نو داسې حالت به صورت دخان کې بلاغي تفصیل لاشي چې دوی ته به دومره لوګه پیراله چې اسمان په مینس کې بوته لوګي ښکارې دو بیا دا غینا ورست لاړ نبی علی السلام ته وی د سل رحمای په دغه باندې د خدای د پاره او ته خو موږ رشتہ دار موږ ته دعا وکړه چې الله په موږ باران وکړي پوه شو بیا ته دعا وکړه لباس الجوع والخوف هغه لباس د لوګي لوګه په لباس چې مطلب هغه په داسې خراله چې تا به وی که اغوستې ده ښکارا په ښکارې ده ول خوف او غلباس تیری بما كانوا يصنعون په سبب د دې باندې چې دوی کوم کارونه کول ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون اوس ولقد جاءهم رسول یقینا راغ دوی ته رسول ولې په عذاب راغ د دوی ته رسول راغ منهم د دوی د جنس نو فکذبوه نو دوی هغه رسول دروغجن وګاڼو فاخذهم العذاب نو اونی ول دوی لره عذاب وهم ظالمون او په داسې حال کې چې دوی ظالمانو شرک کوونکیو عینات کوونکیو دا تر دې پورې دغه باب ختم شو په دې باب کې ورته وی چې ګورا د الله په وعده باندې پورواله وکي شپږ امور د وعده وته بیان کړي پنځه تعبیرات سره یو توعده کلک کړه په دې مینس کې ورته سور کل تخویفات او بشارتونه وته ورکل او ورته وی چې د وعده د کلکوالي د پارسه کوي قران لولې قران په قران کې دا چې دا وعده چې کوم دی غراغلی دی ښا